يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون سورة الانعام اومه سپاره پچنمه نمبر آیات الله پاک په دې آیاتونو کې د خپل قدرت بعضې مثالونه بیانوي په دې ځمکه کې د تخم دانې واچول شي د قدرې اډوکې واچول شي او بخورې وشي چې لږ وخت تیر شي نو دا د تخم دانه په دې ځمکه کې وپړشېږي وچوي یو تیغه تې بهر راشي یو جره تې لاندې لاړه شي د قجوري اډوکې هم دقسې په دې خاوره کې په اوبو کې خوړین شي د قجوري د اډوکې په شا یو نقطه ده د هغې نقطې نه جرړه لاندې لاړه شي او تیغه بهر راوځي یخرج الحی من المیت الله را اوباسی جمدې د مړی نه جمدې د مړی نه کافر انسان داسې دی لکه مړ د هغه نه یو نیک بچی را پیدا شي ایماندار دا جمدې دی نو د مړی نه جمدې پیدا شو جمده چرګه ده مړه هګۍ پیدا شوله یو نیک انسان دی د هغه نه یو کافر بچی پیدا شو انسان جمده دی نطفه ترې مړه پیدا شوله نو دا د مړ نه جمده او د جمدي نه مړ دا څوک کوي دا الله کوي نو بیا دغه الله چې پرېږدي او بل طرف ته دی نو خدای والې نه دا غضب لګوي چې سړی ګمراه شي الله ورته د خپل وحدانیت د خپل وجود دلایل ښیي ښه واضحه چې لږ غوندې عقل څه کېږي هغه پوهېږي نو دا کافر انسان ولې نه پوهېږي داسې بله هستي ملاوېږي شي چې دا ټول کارونه وکړي نه فالق الاصباح شیرون کې د سوارې د شپې په دنیا باندې تک توره تیاره دی او تور څادر پې ویړ دی نو دا توره تیاره څادر چا وشلو چې د دې نه سپینه رڼا راووتله الله فالق الاصباح شیرون کې د سبا دی د دې ستورو په ذریعه باندې لار معلومه کې فی ظلمات البر والبحر په تیرو د اوچې او د لمدې کې که په سمندر کې ځې هم او که په دې دشتونو باندې روانې هم د دې ستورو په ذریعه باندې لار معلومولی شي بلا واسطه یا بل واسطه مسافرو چې به سفر کوو د شپې نو ستورو ته به یې کتل او په دې به یې اندازه معلوموله موجوده وخت کې دا قطب نما چې ده نو دا هم د دې ستورو په انداز باندې جوړه ده نو په دې قطب نما باندې لارې معلومیږي بحري سفر دی او که هوایي سفر دی په دې کې قطب نما پکارېږي په قطب نما باندې د لارې رخ برابرېږي وهو الذي جعل لكم النجوم دا الله هغه ذات دی جعل لكم النجوم چې جوړ کړی دي ستاسو لپاره ستوري لتهتدو بها چې په دې باندې تاسو لار معلومه کې فی ظلمات البر والبحر په تیارو د اوچې کې او په تیارو د دریاب کې په دې لارې معلومېږي دا ستوري څه لپاره دي رجوما للشیاطین دا شیطانان پې ویشتې شي چې کله دا شیطانان بره وخېږي او د فرشتو خبرو ته غوږ کېږدي نو که فرشتو ولیدل چې شیطان ولاړ دی پیرې ولاړ دی او د خبرو غلا کوي نو یو ستوري شغله ورپسې را خطا کړي که ولګېد نو ایره شو ختم شو که بد شو لیونی شو په خبرو څوک نه پوهېږي او که فرشتو ونه لیده او چې پس خبره واورېده نو هغه بامبړ له راوړي یو خبره شیطان ویلي بامبړ ورسره یو سل دروغ د ځان یو ځای کې خلکو ته یې وایي نو دا ستور یو مقصد دا دی چې رجوما للشیاطین او دویم مقصد یې دا لتهتدو بها فی ظلمات البر والبحر په دې ستورو باندې به تاسو لارې معلوموئ نور مقصدونه نه چې خپل قسمت ته معلوم کړه ستاره په گردش کې ده او یہ ہفتہ کیسے گزرے گا د اخبارونو کې راځي وی یې هفته کیسې ګزرېږه نو بعد پکې داسې چې درک ټول هفته ونه لګي یې هفته ډوبه رهېږه هېڅ به هم پکې نه نو په دې باندې یقین مه کوه هفته کیسې ګزرېږه دا الله ته معلومه ده په ستورو باندې دا مه معلوموه او دا نجومیان چې څومره خبرې کوي څو فیصد دروغ وایي په غټو غټو دیوالونو غټ غټ لیکل کړي ګرنټۍ سره کار کوي ډېر کارونه یې راشي دا ټول ملک ستاسو خو به مسلمانان د دې کافرو سره چې جنګ کېږي ګرنټي ورکړه چې دا کافران به ټول ګډ وډ کوم مسلمانان به کامیاب شي ته چې دومره په ګرنټۍ کارونه کوې دا کار وکړه که نه نه یې شي کولی خپل کارونه به ګډ وډ د بل د کارونو ګرنټي اخلي په فوټپات باندې ټوله ورځ ناستي سروالې بدوالې ګرد غبار پې الوځي ځان له چې ته د ستوري ځای پیدا نه شو او د ټول مخلوق قسمت معلوموي بد قسمته ځان له خو چې ته د ستوري درک ولګوه خلک دوکه کې په دې نجومیانو باندې یقینا چې دروغجن دي الله پاک هغه ذات دی انشأکم چې تاسو پیدا کړی من نفس واحدة د یو نفس نه پیدا کړی الله پاک پیدا کړی تاسو نو د چا نه پیدا کړلې د یو نفس نه پیدا کړلې الذي خلقكم من نفس واحدة هغه الله چې پیدا کړی تاسو من نفس واحدة د یو نفس نه چې آدم علیه السلام دی وخلق منها زوجها بیا پیدا کړل د دغه نفس نه زوجها جوړه د دغه نفس آدم علیه السلام الله پاک پزمکه پیدا کړ عرفات سره خوا کې وادي نعمان باندې آدم علیه السلام پیدا کړ د خټې نه جوړ کړ نوې فوټې جوړ کړ اوږدوالی د آدم علیه السلام نوې فوټ د سینې پلنوالی لس نیم فوټه نور او هوا کې ولګېده بدن ښه پوخ شو وکړنګېده بیا پکې روح واچو بیا امتحان شو امتحان کې پاس شو فرشتو سجده وکړه جنت ته داخل کړ په جنت کې هر څه ډېر دي په هم جنس پکې نو د آدم علیه السلام د جنت ټولو نعمتونو ته کتلي دي خو چې هم جنس پکې نو د آدم علیه السلام د جنس بل څوک نو نو پوره خوشحالي حاصله نه وه نو په جنت کې خوب نشته مرګ پکې نشته خو الله پاک په آدم علیه السلام باندې پرکاري راوسته خوب یې ول وروسته او دا د ضرورت لپاره هسپتالونو کې چې اپریشن کېږي نو بې نشې اپریشن نه کېږي ډاکټر ولا اول نشه ورکي نو هغې نه پس چړې چې افغان خیلچانې راوالي سپن تار ګنډل هر څه پکې شروع شي او دا بدن نه خو کېږي نشه وي په دقه شانتې آدم علیه السلام هم الله اوده که نشه یې کړه اوده یې که خوب یې ترې راوسته چې په ځان پوهېده ګسه پوښتې یې چې عشق وه او د هغې ګسې پوښتې نه هوا بي بي الله پاک جوړه کړله ډېره خشته بي بي وه آدم علیه السلام سترګې وکړولې وته وکتل د هغې نه پس وله الله په جنت کې نکاح وکړله د بابا واده په جنت کې شوی دی په جنت کې شوی دی د بابا واده د آدم علیه السلام ګټه پخته کمه ده ښي طرف ته پوره دي د نارینه پخته ښي طرف ته دولس دي او ګس طرف ته یولس دي او د زنانه دواړو طرف ته دولس دولس پخته دي جوړې پوره دي زنانه دولس یو خوا دولس بل خوا نارینه ښي طرف ته دولس او ګس طرف ته یولس هغه دولسم یې چې استلا د هغې نه یې وله بیبي جوړه کړه بیا وبث منهما رجالا کثیرا ونساء الله را خوار کړی دي منهما د دې دواړو نه رجالا کثیرا ونساء نارینه زنانه ډېرې پیدا کړل دا بني آدم په یو بل ولې خفه کېږي یو بنده ته غم ورسېږي بل هم پرې خفه شي وایي دا ځکه چې د یو بدن نه جوړ دي که نه د یو بابا آدم علیه السلام د بدن نه جوړ شوي دي بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک جوهرن بنی آدم اعضای یک دیگرن بنی آدم د یو بل اندامونه دي که در آفرینش د یک جوهرن ځکه چې په ابتدا کې د یو آدم علیه السلام نه پیدا دي هو الذي انشأكم من نفس واحدة دا الله ذات دی چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفس نه پیدا کړلې په مستقر و مستودع نو بیا جای قرار هم جوړ کړی دی او جای امانت هم درله جوړ کړی دی فمستقر یو ځای د قراري دی یوه ټکانه ده ومستودع او یو ځای د امانت کېښودو دی امانت کېښودل او ټکانه مستقر د قراري ځای ټکانه ورته وایي او مستودع د امانت کېښودو ځای د لغوي معنا ده اوس د دې مصداق چې مستقر څه ته وایي او مستودع څه ته وایي په څه باندې اطلاق کېږي نو په دې کې د مفسرینو مختلف اقوال دي اول انسان د مور په ګېډه کې اوسپارلی شي بیا د مور په ګېډه کې په مزه مزه دنیا ته د راتلو اثر قبلول پکې پیدا شي دومره قوت وله ورکړي شي چې دی په دنیا کې وخت تېر کړی شي که د مور د ګېډې نه غیر سمدستي دنیا ته راغی نو مړ به شي ختم به شي رک به شي هر پیدا به نه شي نو اول د مور په ګېډه کې امانت کېښودی شي وسپارل شي نو بیا په دقه ځای کې په مزه مزه د دنیا اثر پکې پیدا شي نو بیا راشي په دنیا کې اوسېږي دنیا یې ټکانه شوله بیا په دې دنیا کې وسپارل شو قبر ته او بیا پکې په مزه مزه د آخرت اثر پیدا شو او د دې نه وروسته یا به د ده ټکانه جنت وي او یا به دوزخ وي انسان د ځمکې د ذراتو نه د مختلف قسم خوراکونو په شکل کې راټول شو د مور او د پلار بدن ته ورغی اول د ځمکې په مختلفو حصو کې خور وور پروت دغه ټکانه وه هغه ټکانې نه را غونډ شو او د مور او د پلار بدن کې د وینې په شکل کې راغی د وینې نه نطفې جوړې شوې دا د مور په ګېډه کې امانت شو څه موده پس د دنیا په ګېډه کې امانت شو بیا د قبر په ګېډه کې امانت شو او د قبر د ګېډې نه چې ووتو نو یا به جنت ته لاړ شي یا به دوزخ ته لاړ شي نو د دنیا په ګېډه کې چې کوم عمل یې وکړ هغه شی به ترې نه جوړ شي کوم ماشوم چې د مور په ګېډه کې شل ګډ ړوند کون پیدا شو په دنیا کې د هغه علاج نه کېږي چې د مور ړوند را پیدا شو د موره یو اندام کم را پیدا شو هغه اندام په دې دنیا کې نه جوړېږي نو چې د دنیا په دې ماحول کې د آخرت د پاره دې نیمګړې لاره نو په قبر کې او په آخرت کې دې نه جوړېږي بیا د دې دنیا کې ځان جوړ که جوړ شو او که دې دنیا کې جوړ نه شو آخرت کې نه جوړېږي بیا یہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے دلته کې عمل سره یا به نوري شو یا به ناري شو نو که دلته برابر روغ جوړ شو اندامونه دلته برابر نو آخرت کې برابر دی او که دی وی دی نو ناقص آخرت ته لاړ نو هلته نه جوړېږي فمستقر پس یو ځای د قراري او ټکانه ده ومستودع او یو ځای د امانت کېښودو دی روغ تلو نو قبر کې به امانت وي او که د دنیا نه داسې چینجن تلو نو قبر کې امانت نه وي امانت به د لحد په منځ کې پروت وي که چا ځان کې امانت په دې دنیا په دنیا کې چې کم کم ځای کې انسان ګرځي راګرځي نو بیا منتهای سیر د ده هغې ته مستقر وایي او بیا په ګرځېدو ګرځېدو چې کومې ټکانې ته راغې نو هغې ته مستودع وایي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې زندګۍ کې کوم ځای کې اوسېږي نو دی مستقر دی او د مرګ نه وروسته چې کوم ځای دفن شو نو دی مستودع دی مجاهد رحمت الله علیه وی مستقر د مور رحم دی او مستودع د پلار شاله عطا رحمت الله علیه د دې عکس وی قد فصلنا الآيات فتحقیق سره من بیان کړی دی آیاتونه لقوم یفقهون هغه قوم د پاره چې پوهیږي سوچ کوي یفقهون سوچ کوي فکر کوي وهو الذي انزل من السماء ماء دا الله هغه ذات دی انزل چې نازل کړي دي من السماء د اسمان د طرف نه ماء اوبه د اسمان د طرف نه اوبه نازلې کړي دي من المعصرات سجاجا د بې اوریځو نه ته ښه ډېرې اوبه راځي نو دا د بې اوریځو نه راځي او د اسمان نه یو حدیث مبارک کې راغلی دی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي وی د اوم اسمان نه بره یو دریاب دی او د هغې دریاب نه چې الله څومره وغواړي نو د هغې دریاب نه شپږم اسمان ته بیا پنځم ته څلورم ته درېیم ته دویم ته ړومبني اسمان ته هغه اوبه د اسمان د اووم اسمان نه راشي بیا د هغه ځای نه د اوریځې ته راشي او دا اوریځ چې کوم دی الله غواړي نو دی لکه د غلبېل واخلي او په هغه علاقه باندې چڼ کړي او راویې جوړوي نو د اسمان نه راځي او کته ویل د سمندرونو نه آبي بخارات لاړ شي بره په هوا کې یا تاسو چې دا جامې ووینځئ او په لورې ویلې کې هغه اوبه د جامو نه چېرته لاړې ځمکې ته خو نه راځي خو په بره لاړې هوا کې لاړلې هوا کې پر اوریځ ته وختې هلته یخې شوې یخې شوې بیا چې ساز کې جوړ شو او د ښکته ځمکې ته رالې نو دغه هم د اسمان دي ځکه چې د نوح علیه السلام نه مخکې په دې ځمکه باندې دا سمندرونه نه طوفان نوح کې د ځمکې اوبه راوخوټ کولې اسمان په لپاره نه اوبه راتوې کړلې چې کله طوفان ختمېده ځمکې ته الله ویلي دي خپلې اوبه دې واپس خلق وها ټولې واپس تېرې فورا ځمکې اوبه تېرې کړې د اسمان اوبه په دې ځمکه زیاتي پاتې شوې هغې نه سمندرونه جوړ شوي دي دنیا کې درې حصې اوبه دي یوه حصه پکې اوچه ده دا اوبه د کومې د هغه د اسمان اوبه دي آبي بخارات کې عمده د سمندر اوبه په بره خېږي او مخه اسماني اوبه دي په بره اسمان ته خېږي بیا راپېږي د بل ځای نه نه دي من السماء او اسمان یوه معنی اوچت ځایم دی کل ما علاک و اضلک هر هغه شی چې ستا نه پوکي په تا سورې کوي فهو سماؤک بیا ستا اسمان دی دا لغوي معنا ده که په دې لغوي معنا باندې دی چت تم اسمان وي هر اوچت ځای چې په تا سورې کوي وهو الذي انزل من السماء ماء دا الله غزات دی چې نازل کړی دی من السماء دبرنا ماء الابو فاخرجنا به نبات كل شيء پس منګ را را استری دی به په دې اوبو باندې نبات کل شیء شینکه د هر یو شي نبات زرغونېدونکي شي کل شیء د هر شي نباتاتو لپاره سبب اوبه دي فاخرجنا منه خضرا بیا د دې شینکۍ نه موږ راایستلي دي فاخرجنا پس موږ راایستلي دي منه د دې نه خضرا سبزي من اعناب د انګورو والزیتون او د خونو زیتون والرمان او د انارو مشتبها وغیر متشابه مشتبها چې مشابه دي پرنګ کې وغیر متشابه او نه دي مشابه په خوند او په مزه کې شکل کې خو به یو شانتي وي خو په خوند او په مزه کې به بل شانتي وي وجنات من اعناب او باغونه د انګورو والزیتون والرمان او د زیتون او د انار مشتبها چې مشابه دي پرنګ کې وغیر متشابه او مشابه نه دي په خوند او په مزه کې انظروا الى ثمره وګوره تاسو الى ثمره میوه د دیتا وجعلو لله او دی ګرځولی دی الله پاک لرا شرکا شریکان الجنه د پیریانو نه د مشرکانو شریکان ګرځولی دی الله لا شریکان د څو د پیریانو نه پیریانو له د خدای درجه ورکړی ده وجعلو لله شرکاء الجنه ګرځولي دي دوی الله پاک لره شرکاء شریکان الجنه د پیریانو نه وخلقهم حال دا چې الله دا پیریان پیدا کړی دي د جن نه مراد دی دی کې شیطانان دي وجعلوا لله شرکاء الجنه د کافرانو ګرځولي دي الله پاک د پاره شریکان د شیطانانو نه دا شرک او کفر چې یو کافر انسان یې کوي وی د شیطان په لمسون باندې کوي نو داسې دی لکه چې شیطان یې خدای سره یو ځای کړو د شیطان گمراه کول دا د شیطان عبادت دی ابراهیم علیه السلام د بت پرسته رد کو نو خپل بابا ته یا ابت لا تعبد الشیطان اے بابا جانا د شیطان عبادت مکوا سورت یاسین کې الله فرمایي الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان ما درته حکم نو کړی اے بنی آدم چې عبادت بل شیطان نه کوي بلکې دې کافر خو د جناتو عبادت کو اکثرهم بهم مؤمنون اکثر د دوی چې نو پرې پیریان ایمان راوړی و یا د دې جن مراد قوم جن دی د پیریانو قوم چې د دې بعض سردارانو اهل جاهلیت کې د خلکو به د پیریانو د سردارانو نه پناه حاصلوله وخلقوا له بنين وبنات بغير علم د ځانه جوړ کړیو دوی الله لرا بنین زامن و بنات او لریانی بغیر علم بغیر د پوهینا بغیر د دلیله په جهالت کې دا کار کړو وی به عزیر علیه السلام د خدای زوی دی یهودیانو وی عیسایانو وی عیسی علیه السلام د خدای زوی دی نو مشرکین مکه به وی الملائکة بنات الله دا فرشتې د الله لوریانې دي زامن لوڼ زامن لوڼه دا خو د کمزورۍ علامه ده یو بنده وایي خدایه زامن راکړي چې نسل مې باقي پاتې شي که زامن مې نه وي نو چې زه مړ شم نو بس نوم مې ختم شو نه د پس د مرګه په زامنو به یادېږم نوم به مې ښه یادېږي خدای ښه زامن راکړي نو په الله پنا نه راځي چې زامن به یې وروسته یاد کړي کل نفس ذائقة الموت هر یو نفس به سکون کې د مرګ وي او کل شیء هالکن هر یو شی به هلاکېدونکی وي الا وجه مگر صرف یو ذات د پروردگار به همیشه وي تل تر تل برقرار دی رب زما همیشه برقرار دی فنا پې نه راځي نو سړی وایي زه به مړ شم بچي به مې ژوندي وي نو نسل به مې باقي وي نو الله هسې باقي دی زامنو ته حاجت نشته او بعضې بنده وایي چې کمزورې شم زوی به مې زلمي وي نو دی به یې ګټي او زه به یې سکم نو په الله دا کمزوري نه راځي چې رسته به ځامن ملاتړ شي ځامن خو د عاجزۍ علامه ده په چا پناه راځي او په چا کمزوري راځي او څوک چې چا سره جنګېږم چې یو درزن ځامن مې وي نو خلک به رانه یریږي نو خدای د چا نه نه یریږي خدای په هر چا باندې زورور دی کمزوري پکې نشته دی نظامن لونه د عاجزۍ علامه ده او په خدای کې عاجزي نشته دی سبحانه پاکي د الله لره د هر قسمه نقصانو د زوال نه وتعالى او برتر دی عما د هغه څه نه یصفون چې دا کافران یې ورله بیانوي بدیع السماوات ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو دی والارض او د ځمکې دی الله پاک ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکې دی بدیع السماوات بغیر د مثال سابقه نه اسمانونه پیدا کړي دي او ځمکه هم پیدا کړې ده او په دې کې ورسره هېڅوک هم شریک نه دي نه پکې آلاتو ته ضرورت و نه پکې مادې ته ضرورت و نو چې ځمکه اسمانونه یې یوازې پیدا کړي دي دې دومره لوی کائنات کې ورسره څوک مددګار نو نو اوس ورته د څه ضرورت پېښ شو چې دا منډونه پیدا کړي دا منډونو ته حاجت نشته انا یکون له ولد سرنګ د الله د پاره به بچی شي ولم تکن له صاحبه حال دا دی چې د الله له بیبي نشته رفیق حیات نه لري وی ډېر تعجب دی چې کوم مخلوق ته دا کافران د الله بچي وایي نو دا دې ووایي که نه چې د دې بچو مور څوک ده چې څوک وایي عزیر علیه السلام د خدای زوی دی عیسی علیه السلام د خدای زوی دی فرشتې د الله لوریانې دي نو د دوی مور څوک ده مور به څوک شي او بیا د دغې مور به د الله سره هغه تعلق وي کوم چې د ښځې او د خاوند وي دا به څنګه شي وی عیسایان اگر چې عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وی خو بیا هم دا جسارت هغوی نه دی کړی چې بیبي مریم ته د خدای ښځه ووایي کافرانو د خدای ښځه چېرته نه ده ویلې نو چې داسې نه شوله نو د بیبي مریم نه چې کوم بچی پیدا شو هغه څنګه د خدای زوی شو د دنیا ټول بچي چې پیدا کېږي د میندو نه نو ولې دې ټولو ته به نسلي اولاد د خدای وی یو هم د خدای زوی نشته نه زوی نه لور انا یکون له ولد سرنګ دې الله لره به بچی وي ولم تکن له صاحبه حال دارې نشته دې الله پاک لپاره صاحبة بیبي وخلق كل شيء دې الله هر یو شی پیدا کړی دی وهو بكل شيء عليم او دا الله پاک په هر چیز باندې خبردار دی واقف دی ذالکم الله ربکم دا د قدرتونو مالک الله ستاسو رب دی لا اله الا هو نشتر لایق د عبادت بغیر د الله نه خالق كل شيء فاعبدوه خالق د هر یو شی دی پیدا کوونکی د هر یو شی دی فاعبدوه نو دی الله لر عبادت او بندگی کوئ